ته د الله د مبارک دین تابع شه خلاصہ دو بابونه دي اول باب د اجتماعات پورې اول به ترغیبی د الله کتاب ته بیا به عقلی دلایلی درېمه خبره زجر او تخفیف د منکرینو ته او د متبعینو د خواشاتو یو مثال بل الله بیانې په ذکر د حال د بنی اسرائیل سره پدې کې اول دلایل افاقیا بیا دلایل انفوسیا بیا ذکر د ځای فلکیو ده بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزيل الكتاب رات للذي کتاب د الله نه دی چې زوره ور حکمت والا دی یقینا په اسمانونو او زمکو کې نخې د قدرت دی د ایمان والو د پاره او تاسو په پیدایش کې او هغه چې را وما وما يبسو من دابا هغه چې را خوري الله د زنده سرونه نخې د قدرت دی د قوم د پاره چې یقین لري که د دنیا نه رزق غواړې په غلط فکر کې لاړې د اسمان نه مقرر ده ال دنیا اخر سفر ده هغه بابا چې بوي فاحیا به الارض راجون دی کوي الله په دې سر ازم کا پس د وچه دونا وتصرف الرياح او بادونه چلی دونکي نخد قدرت دی دا قوم د پاره چا کلری تلک آیات الله د آیاتنا د الله دی لولمغه د لاره پتا باندې په حق باندې پس په کم یو خبره پس د آیاتونو د الله نه پس د خبرو د الله نه او پس د دلایل عقلی او ندی ایمان لري حرکت د لپاره هر د هر دروغجن اسیم ګننګار چې او ریایتونه د الله چلسته کې دې شي په دبانې بیا ګرځي دې تکبر کوونه کې ګوې چې د آیاتونه نه دی اورېدلې نو زیر ورکه د تا په عذاب دردناک باندې او کله چې دې پوي شي زموږ په آیاتونه باندې پيو شي نو نسی هغه لره پټو کو دا کسان د دې لپاره عذاب دې سپکون کې موهین زکوي چې روح په خپکیږي اخوا د دیونه بجهنمی او نه بشد فکوره د دیونه هغه چې دیو کم کسب کړل چې انڅ شه دا عذاب او نه هغه چې دیو نیول دی ما سوا د الله نه نور دوستان دیو د پر عذاب لوی بیا ترغیب قران ته هاذا هدن دا قران د هدایت کتاب دی هر کسان چې کفر کړي پیاتونو د پر رب باندې دیو د پر عذاب دی من رزین علیم د سخ عذاب دردناک نه بیا عقلی دلایل الله هغه ذات دی چې تابع کړی تاسو د پاره سمندر به پاره چروان شي بیړی پدې کې په حکم د الله او چې ولټوي تاسو فضل الله او دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ او تابع کړل تاسو د لپاره هغه چې پسمانونو کې دی چې پسمکه کې دی جميعا جميعا سمانا اعتقدو عقیده ولري جميعا منو چې دا ټول د الله د طرف نه دی یقینا پدې کې نه د قرت دی دا قوم د پاره چې فکر کوي تسلی وای ها کسانو ته چې مان راوړې مگر پس دا غنا چراغه دی وتا علم خلاف چا وکو علماء وکو کله وکا پس دا علم نه وکا ولې وکا فمختلفو دی اختلاف نه کا مگر پس دا غنا چراغه دی وتا علم ول اختلاف کو بغیم بینهم د وجه د بغض نه په خپل ما بیان کې یقینا ستاره په فیصله کې د دې ترمنځ په یو واضح په یو واضح کار د دین باندې علا شریعت په یو واضح طریقه د دین باندې علا امر علا امر واضح من الدین ثم جعلناک یا مونږه ګرځولې تعالی را علا شریعت من الامر په یو طریقه په یو واضحه طریقه د دین فتبعها نو تداګه تابعشا الله تعالی په دین کې یو طریقه درکړې تداګه تابعداري ونه نه کې چې ته پلار مې دسه وکړ نیکه مې دسه ولا تتبع اهوا الذين تابعداري مکوه د خواهشاتو دا کسانو لا علمون چې پويګینا انهم لا یغنوا عنک من الله شیئا دا علت دما قبل نه پلار نیک پسې ولې مزه یقینا دیونه شد فکول لستانا من الله دا عذاب د الله نه سبوچړې او یقینا ظالمان زینی د دیونه اولیاء او باز چې خواهشاتو پسې روان دي په لو خواهشاتو پسې روان او خپل مشرانو پسې روان ان نجالهم چې وبګرځوم غدي ولرا په شان دا کسانو چې ایمان ولدي او عملونه کړ دي نیک سوا ام محیاهم و مماتهم چې برابر به ژوند دی او مرګ دی دا چرته کې دی شي یو د په دنیا کې سویل وې ژوند تیرې شوګری دې کوي ته د خواهشاتو ژوندۍ تیرې او ته په جنت کې هغه سره یو شان دا نشي کېږي وخلق الله السماوات والارض یعنی د خپل خواهش نه الہ جوړ کړي که خواهش ورته مزما کوان نه کوي که خواهش ورته ودشان ودشي که خواهش ورته پاسانو پاتي که خواهش ورته پر دې حرام خورانو پر دې په حرام باندې اثر نه کوي خواهش غلام دینو واظله الله علی علم یومنا دادا دیمانا افرایت من اتخذ الہه نسبت به زمانه ته کوي و ما يهلكنا الا الدهر او نشته دی ولرا په دې باندې علم ندی دا مگر ګمانیان دي کله چې لسته شي په دې باندې زمګا یا تو نخکارا نو نوې حجت ته دیو مگر دا چې وای راتلو کوي زمنګ په مشرانو باندې کوي تاسو رښتینی ان ظن الا ظنا اشکال دا دی مون ګمان نه کوو مګر ګمان دا خو استثناء ده شه د خپل ځان نه راغی دا خو ناروا ده نو یو معنی دا ده چې کافرانو به مسلمانانو ته ویل ان ظنو مونږه ګمان نه کو پتا سبانه اے مسلمانانو منګه ګمان نکو کامل ګمان الا ظنن مگر کمزور ګمان وما نحن بمستيقنين نه منګه دې یقین کړه کون کو نه سلور توجیهګان شي یاد شه درته وای تاسو رب شه دیو تاسو یې اتو معاملو بدحالیان دا چې دی عمل کړي او نازل بش په دی باندې عذاب چې و دیو په دې باندې ټوکې کوونی کې او وویل شي علی او من انساکم نن ورځې پرې دومغه تاسو د خپل رحمتنا کما نسیتم لقاء یومکم هذا لکه څنګه چې تاسو هر کړي وا ملاقات د ورځې تاسو چې دادا او زید استوګنې تاسو به وروي و ما لکم من ناصرین نبا تاسو د پارا سو کې امدادی نبا استاسو دا پارسو کم دادیان ذالکم بیانلکم دا په دی وجہ چې یقینا تاسو نیولی آیاتونو د الله پټوکو او دوک کړي وي تاسو لره ژوند دنیاوي فالیوم لا یخرجون نن ورځې نبشی وستلې دی او د جهنم نه نو دایمان زما صادر اخلي عظمت زما لنګ ده څوک چې د عظمت داویدار ده نو دایمان زما لنګ نو ادخل زبد اور تدن کما الله دیو جنا تکبر د چا خاصه دا وای رونو یوازې د الله نو د مسلمان د بنی آدم تکبر لا د بنی آدم چی بنی آدم تکبر و د خاورو نه جوړه په خاورو پسې نه جوړه د مدح بیا یو څو شرطونه دي د مسلمان مدح چې کې دریم دا چې کا چا مدح کې نو هغه فاسق نه وي څلورم دا چې هغه چا چې ته مدح کې نو پای کې به تکبر نه پیدا کیږي او پنځم چې د غرض فاسد د پاره مدح نه په دې شرطونو بیا مدح د چا کولای شي دنیا کې خو کدا نه زما مهربان تکبر د چا خاصه دوای یوز د الله وله الکبریا فی السماوات